حیا د ایمان حصہ ده او یو مسلمان زنانه کې به حیا او پرده وي ابد پرده اهتمام کوي پرده یو ډیر لوی نعمت دی په دې کې بشمار فائدې دي او حکمتونه دي او عزتونه دي پکې کما مسلمان زنانه چې ضرورت لپاره د کور نه بهر اوزي ما به برکا چي پرده کې به اوزي بیا به دا د خلکو د نظر نه هم محفوظ وي د بد نظر نه به هم محفوظ وي او د خلکو د ضرر نه به هم محفوظ وي او کدانی بیا د خلکو بد نظری هغه کیږي خلک ورته ګوري او همداسې ضرر او نقصان هم داسې زنانه ته کله نا کله ورسي نو په پرده کې ډېرې زیاتې فایدې